بیا ورپسې سوره زخرف کې بلا شبهه د مشرکینو چې دا مونږه ذکر مدد کو چې دای لاس الله تشن پری دی داغي جواب یو کو شفقت آئے میاد کې ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون سوره دخان کې بل شفاوا چې مونږه ذکر عمل کوو چې شاید چې زمونږ आवाज واوري چرته واوري صفات لګي دای جواب شپږم آیات کې انه هو سمیع العلیم مونږ چې کومه واضحه لار درته ښېلې ده، د هغې تابعداري به کې، ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، دا شبهه چې مونږ د اکابرو خبره منو، د اکابرو پسې روان یو، د هغې جواب اتلسمه آیات کې، ثم جعلناک علی شریعة من الامر. یا دا چې شپه لاړه شي رز راشي رز لاړه شي شپه راشي یا دا چې کله رز وګد شي لکه د وړي موسم کې کله شپه وګد شي لکه د جمی موسم کې بل دلیل سلورما وما انزل الله من السماء من رزقین یؤمنون چې ایمان راړي یقین دی په الله باندې عقل لرکینو په دې دلایل پويږي چې ایمان په کې نه نو هغه په دلایل سره پوښي هچې یقین په الله نه عقل په کې نه نو هغه څه خبر دی تلک آیات الله نتلو علیک بالحق آیاتونه پیش شو او بیا هم دی ایمان نه راړي دی نه بعد به ته بل څه شی پیش کوو او زجر ویل لکل افاقن عظیم حلاکت دیار یو در وجن گنانگار لرا د آیاتونو د مونږه نه څه شی نه نیوی دی هغه لاره په ټوکا هي پوره ټوکی او مسخري کوي مړوي دا وګوره د خوخه د کم فائدہ وایي اولائک لهم عذاب مهین دا کسان دي له عذاب سبقونکي من ورائهم جهنم نوافات دین دی جهنم دا لهم عذاب مهین مخیت بیا جهنم دی نو دا عذاب مهین مراد عذاب قبر زګا ډیر خلک داسي دنیا کې سزا ور نکړي شي نو معلومی دا چې سزا به په قبر کې ورکول شي مراد ته نه عذاب قبر دی هذا هدان دا بیان د هدایت دی والذین کفروا زجر آګه سان چې کفر یو کا بیاتون درب دین دی له عذاب د عذاب نو دردنا کنا اوس بیا دلیل الله الذي سخر لكم البحر الله غزاد دې چې تابع کړې تاسو له دریاب چې قیامت نه مني خو کافر دی او کافر لا بخنه غختل هغه نشتا نظر دې سمانا غفارا اصل کې په معنا د مخ اړولو باندې راځي نو معنا دا پتاي سرا ور کړو مونږه بني اسرائيل ته کتاب والحکم والنبوه په یو پیغمبري نو ټول بني اسرائيل خو نو ور کړې خو انبیا په کې ډېر راغلیو نو په قوم کې چې او مشرین او هغه قوم ته نسبت کیږي لکه مشر وزیر اعلی سی ایم نو دای خلاف ونګه مگر پس داغه نا چراغ دی ته علم او خلاف ولوګه بغیا بینهم د وجل زړه او د عناد نه په خپل میانس کې د حق پرستو سره زړه او عناد نیولی وو او د زړه او د عناد د وجې خلاف کو یقینا رب ستا با فیصله او کی میانځي کی پرواز قیامت هغه سګي جو د یاري کې اختلاف کوونکی او دوی وی موږ د اکابر منو بس موږ د اکابر تابعدار یو اکابر چې سویلی جواب ثم جعلنا قال شریعت من الامر چې هغه ګناهونه کوي بد عمل کوي دا غي دا خیال دی ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات چې ګرځاو مونږه دای لرا په شان دا کسانو چې ایمان راوړل عمل کړي نیک نا غي غونتی کله کې دیشي یو هغه دي چې هغه بد عمل دي یو هغه دي چې هغه نیک عمل دي د بد عملو دا خیال چې مونږ هم د نیک عملو غونډې کې د خوان ژوند تیر کو مونږ هم د نیک عملو غونډې د دنیا نه په خوشاله لار شو نه نه دا چې چرېم نه دا سواء محیاهم و مماتهم یا حمزه استفهام محذوفه دا نو معنا دا اسواء محیاهم و مماتهم آیا برابر دے جوند دئی او مرگ دئی کلا برابر دے جوند اغا چا چې ایمان راوړل عمل صالح کړي دی غ ډیر خواناک دی ډیر د مزه دی خو به د مزه دی ویخه د مزه دا هغه بدعمله داغه ژوند تباہی دی هغه نه خوب څه آرام دی نه یې ویښه ده آرام ده، ژوند یې تباه دی او مرګ یې هم د دواړو نه دی برابر. هغه نېک عمله هغه له چې مرګ راشي نشان مرد مؤمن با تو ګویام چې مرګ آیا د تبسم بر لب اوست مؤمن له چې مرګ راشي دغه په شونډو خندایو نشان مرد مؤمن با تو گویم چو مرگ آید تبسم بر لب اوست دا هغه په شونډو خندای او هغه بدعمل اغلا چې مرګ راشي دا هغه شکل روان شوی ځکه هغه خپل مقامات ویني د مرګ په حالت کې نو آیا برابر دی ژوند د یو مرګ د دی کافر دورنی خوشحاله په ژوند سورا جدا مومن په مرګ خوشحاله یو سا ما يحكمون بدیاج دی فیصله کوي حرام بن ملحان رضی الله تعالی عنہ نیزای سینه کې تللی دا شاتنا او سینه کې راوته دا خپل وینه راځي او په مخ راکاږي هغه وی فستو ورب الکعبه فستو ورب الکعبه کامیاب شما زما د خانه کعبه پر باندې قسمی ایت کامیابی وای حضرت بلال وفات کیږي آیا خبر دا سړینا چې نیول دې خپل مددگار لره خواهش اصل کې هواو مفعول اول د الهوی مفعول ثانی دی او الهوی مقدم کړه د وجه د شرافتنا نو معنا دا ده نه دا مگر ژوند زمونږ د دنیا مړی هوا پدې کې ژوند کی هوا پدې کې او نو اجنی مونږ لرا مگر زمانہ دا وای مړه چې میټ کلی کیږي داریا او ما لهم بذالک من علم نشته دای لرا پدې باندې دلیل او نه دي دای مگر اټکل وایون کی اسی ګمانو پس روان دي وای ذات اطلال ما یاتنا بینات وای نو مل لا یظنون او نه دي دای مگر ګمان کوي اسی غلط ګمانونه کوي او غي پس روان دي او کلا جلوس شي دای باندې زمونږه آیاتونه واضحه ما کان حجتهم دلیل دای مگر دا خبره چې دی وایي را ولای موږ دا زموږ مشران کې تاسو رښتینو نه ته توا قیامت برازي نو زموږ مشران را ولای کنه وایا الله با ژوند کی دی لران الله ژوند کی دی لران بیا بمړ کی دی لران ثم یمیتکم بیا بمړ کی تاسو او بیا با جمع کی تاسو لرا پر ورځ قیامت کې چې شک نشته ده پای کې لیکن انصار د خلکو نه نه پويږي حاصل دا ولله ملک السماوات والارض الله لرا اختیار سلطنت د اسمانو د زمکو ده او په غرض باندې جدري قیامت په دا رس کې تاوانی بشي باطل پرست وترا ګل امت جاتیا وینه با هر یو امت لرا پړ مخی پرات هر یو امت را بل بشي خپل عمل نامه تا الا کتابها خپل عمل نامه تا الیوم تجزون ما کنتم تعملون او دا سات تاسو لبا سزا درکې شي دا چې تاسو کول هاذا کتابنا ينطق عليكم بالحق دا زمونږ لیک دې کتاب دې لیک دې چې ستاسو عمل لیکلو او هر چې هغه کسان دي چې کوپره وکړنو به ویل شي دیتا آنو زما آیاتونه چې لوسته شو په تاسو باندې نو تاسو ځان غټ غنل او کنتم قوم مجرمین و ای تاسو قوم مجرمان زما کتاب درته ویل شو تا ځان غټ غنا ته دې تنوي وزګار دې ته نه کې ناشته دې ته نه سما نو استثناء د شی راضی د خپل نفس نه او استثناء د شی د خپل نفس نه دا خو صحیح نه ده نو اصل خبره دا ده دا اول ځن مراد دی یقین او دیم ځن مراد دی ګومان او دې دوی طریقه د استخزام کتابونو والا خو اکثر وای چې استخدام دې ته وای چې دا اسم ظاهر نه یو معنا والے او د ضمیر نه بل معنا والے او دلیل کیا شعر پیش کړي اذا نزل السماء بارض قوم راینا او ان کانوا غضبا خدا سے نه که اسم ظاهری او که ضمیری او یو غلط یو معنا والی او بل غلط بل معنا والی دلته ځوان په معنا د یقین او دیم ځوان په معنا د ګمان په دې باندې مشهور عالم مبرد داغه مستقله رساله لا وړه غونته ما سره کتبخانه کې شته او داسې قسم آیاتونه هغه راغستي او ځاګه ډېر ښه تشریح کړی دا ان نظن الا ظنان یقین نه ګومنګا مگر ګمان یقین اول نه مراد دویم نه مراد ګمان او خیال او نو منگا یقین گونگی وبدالهم سیئات ما عملو سرگن بشی دی دا بدی دا چی دی عمل کڑیو نازل بشی بدی باندې سزا دا چی دی اغی پوری ٹوکی کونگیو وقیل اليوم ننساکم ویل شي دا ساته پر خدای منګه تاسو دارنګ وای تاسو دیو جنا چې تاسو نیولی وای اسونه د الله په ټوکا او دوکا کې چولی تاسو لرا ژوند دنیا فالیوم لا یخرجون منها نو دا ساته او بنخ کله شي تاسو د دینا ولا هم یستاتبون لا یخرجون منها دا سات او بنخ کله شي زدینا ولا هم یستعتبون او نه بعد زای ملامت یا منظور کړی شي بیا ځان ملامت کوي فائدہ بنور کوي فلله الحمد نو الله لرستان دا چې رب د اسمانو رب د زمکو دی او رب د مخلوقات او په دې کې اخیری شوبه د مشرکینو چې مشرکین وي دا مونږه ذکر مدد کوو چې دای زمونږه امداد کوي ذکر تر مدد سے وایو را مدد کوو چې دای زمونږه امداد کوي نو دا جواب کوي آیت نمبر 28 اتوشتم کې الا بالحق مگر پرشتیا یا بالحق لازار الحق مگر د پارا د ښکارا کول د حق او تر نیټه مقرره پورې او هغه سان چې کفر یو ګر دا سنا چې يرول شي دی راس کوي چې الله د سنا يرول دي د داغه نه مخړی قل رأيتم ما تدون من دون الله وای پیغمبر خبر را گئی دا چې تاسو را مدد کوئی بغیر دا الله نه ما توخه ایسا پیدا کړی د زمکه نه صبره توخه کړه سې کړی مړه سې پیدا کړی ما دا خلقو من الارض سورہ لقمان کې هم یو لسمات کې تیر شویو سوره لقمان آیت نمبر 11 او سوره فاطر کې هم آیت نمبر 40 سلوختم کې تیر شویو هاذا خلق الله فارونی ماذا خلق الذين من دونه دا دا الله پیدائش ته ما ته خو تاسو چې را مدد کوی نو هغه څه پیدا کړی وې چاله زی ور کړی لوري ور کړی دا او وحی دلیل یې وحی راړی چې الله وحی کړی یو کتاب را لېګلې چې دا ذمہ دار دی دا بابا د طبي ذمہ دار دی او دا سرخو کې او دا سړی او اثارت من علم یا نخا د علم د پخوانو نا دلیل نقلی مراد دی او خیر آتا چې هغه پخوانو انبیاو چرته دا ویل دي ان کنتم صادقین گئی تاسو رشتنی ومن اضل ممن یدو من دون الله او سو زیاد گمراه دے داغا چانا چغرا مدد گئی بغیر دا اللہ نا حقا سوکو چه قبول تیا نشی کولے دلر تر وقت قیامت اللہ وی قبول تیا نشی کولے چې الله وایي وهم عن دعائهم غافلون دا وایي د بوتانو باره کې وسترګې وخوري هم ضمیر د ذوی العقول لپاره راځي وعلوم سره جمع د ذوی العقول لپاره راځي خدا په کتابونه دای کله وې پاره کله پوه شو او الله وی داغنا زیاد گمراه سوک دے ذکا وی هر کې خواهی از خدا خواهی پسر هر کې خواهی از خدا خواهی پسر نیست در دست خلائق خیر و شر سچه غواړي نو د الله نه غواړه بچیا د مخلوق پلاس کې غیر او شر نشتا هر که خوان از غیر حق رائے پہ سر نیست در عالم از او گمراہ تر او چې بید اللہ نا بل چاہتا چگے وئی نیست در عالم از او گمراہ تر دا غنا زیاد گمراہ پا عالم کی بل سوک نیشتا چې بل چاہتا وئی جرامل شپیر بابا راو رسی علو ازان راو رسی الله وی هغه نه خبر دي وهم عن دعائهم غافلون او دا چې هغه ترا مدد شوی دا د اولیاء او دشمنان دي دی هم ته وی دا دشمنان دي موږ یې خو د خپل خاوري او موږ ته دعاګانې کوو موږ خو د اولیاء او خادمان یو وای یا کسان چې کفر کړی دی حق تا کلا چراغ دیتا نو دی وای دا دی جادو خارا تو تا حق وای دی وای دا جادو دی ام یا قولو نا تراو اے اوائی دی جوڑ کر دیل را نبی علیہ السلام دا زاننا وما ادري ما يفعل بي ولا بكم او زه نه پوهېږم چې څه به وکړی شي ما سره او نه پوهېږم چې څه به وکړی شي تاسو سره نو هغه پیغمبر ته پته وه چې الله به مؤمنان له جنت ورکړي نو بیا پیغمبر له خود نو څنګه وای مراد دنیا کې چې زه به په خپل مرګ باندې مرم او کنا د بل د لاس به مرم دا ما ته پته نشتا ما یفعل بی ولا بكم نه پوي ګمزه چې سبا وکړې شي ما سره ولا بكم ما نه پوي ګما چې سبا وکړې شي تاسو سره ما دا پته نشي چې تاسو په خپل مرګ یو بل چا دلاسه ما ته دا پته نشته او د بدن حال مې معلوم نه دی چې به مې تن د کوم وطن خاورو له ځي. وما ادري ما يفعل بي ولا بكم زه نه پوهېږم چې څه به وکړی شي ما سره او نه پوهېږم چې څه به وکړی شي تاسو سره دنیا کې په خپل مرګ به مرم که د چا د لاسه به مرم نو د مفسرین نه چې کله کله خبره جوړه نشي نو هغه د ځان یو شی راولي پکې نو هغه وی دا یو يهودي و چې هغه دا څه بیان کړو نو دا صورت خو مکی دی او مکه کې يهوديان چتو نو بیا پکې وی دا آیت مدني دی نو دا غي څه سند دی دا غي څه ثبوت دی اصل خبره دا نه ده شهاده یا شهادو په معنا د بیان کولو او دلته د شاهد نه د بیان کوونکی نه مراد د موسی علی السلام چې موسی علی السلام هم دغه څه بیان کړو د توحید څنګه چې ته بیان کې یا تورات کې دغه څه بیانو څنګه چې قران کې دی اهل سنت والجماعت وایي چې هر یو قول او هر یو فعل چې هغه د صحابه او نه ثابت نه نو هغه بدعت دی ولی لانه لو کان خیرا ما سبقونا الیه زګه کدا د نه کای کار وې نو دیوا نو مخکې شي زمونږه دیتا هدا زګه صحابه لانهم لم يتركوا خصلتا من خصال الخير الا وقد بادروا اليها زګه صحابه یو کار د خیر نه لیدلې مگر غي ورته مخ کې شوی دی نو که اهل سنت او جماعت چاته وي هغه چاته چې غوي صحابه یو کار نه کړي نو موږ به نه کوو هغه بدعت دی نو دا وای موږ اهل سنت یو اهل سنت اخلی سنت دا اخلی سنت ها اخلی سنت والجماعت دی دای د خلکو نه سنت طریقې اخلي ها یو اهل سنت دی هغه موږ یو دا موږ وای صحابه یو کار نه کړي نو هغه دین نه دی ان لم يهتدو به هدي بکسره زمونږه مخکې کېدل وای صحابه یو عمل نه کړي نو بس هغه بدعت دی ان لم يهتدو به او کلا چوي لارونو مونږ په دې قران وای دی هاذا افکن قدیم دا دی درو پخوانی او بعد د او من قبله کتاب موسی او مخکې د دې نو کتاب د موسی عليه السلام امام و رحمه پیشوا او مهرباني اماما حال دې پدا سیال کې د کتاب نه چاغا پیشوا او مهرباني وا یاد غ ضمیر نه ومن قبله کتاب موسی امام و رحمه وهذا کتاب مصدقون او دا کتاب تصدیق کوونکی دی او تصدیق څنګه کوي چې تورات کې کوم خبره و نو هغه قران کې ویلې ده تورات کې ویلو سورې بنی اسرائیل د میات کې ولقد اتینا موسی الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الله تتخذوا من دوني وكيلا یو دا لینذر الذین ظلموا چې ظالمان یری نو چې تا قران اوې او تا ظالمان او نیرول نو تا د قران حق نه دی ادا کړي دی وی یاره ټول خوشاله غواړي ټول خوشاله غواړي تا د قران حق ادا کړ مشرک او مرتدی به یری ان الذين قالوا ربنا الله یقینا هغه کسان چې غوي رب زموږ الله دی او بیا صرف دا نه چې زموږ رب الله بس موحد شه بس نور بس نه کوي جانا ثم استقاموا بیا کلا قدرت دل په دې باندې صرف دا نه چې زما رب الله دې موحد ما بیا کله یو په لزا او کله بل په لزا کله یو سکو کله بل سکو نه ثم استقاموا بیا کله ګذرې دل په دې باندې ها سفیان ثقفی وایو ها دارنګي حضرت ابن عباس حضرت عمر قول ذکر کړي او بیا کله ګرځیدل په دې باندې او سفیان بن عبد الله ثقفی وای ما نبی علی السلام ته ما ته یو خبره او کا مضبوطه خبره چې د بل چانه بیا تاسو نه کومه وی نبی علی السلام ما ته وی چې وای آمنت بالله ثم استقم چې ایمان می په الله دې بیا په دې باندې کلا کو درېګا مضبوط ودرېږه دا نه چې یو ورځ یوه او بله ورځ بله سړی غواړي چا په خپل خبره باندې بیا مضبوط وداړي ثم استقاموا بیا کلا کودرل نه بیا را پدایو ولا هم يحزنون نه بدای غم جن کړي شي او خوف او حزن کې ما مخکې معنا فرق کړي وو نه براتلون کې وخت غمي نه بتیر شي شي پسې غمي عمل څه ته وایي مشرک پسې موږ کوو عمل دې ته نه وایي عمل استقامت ته وایي چې ایمان دې راړه او بیا پاغي کلا کو درېږي بیا خو دې خو نه کې ځکه ثم استقامو وي نو جزام بما كانوا يعملون عمل داو چې دې کلا کو لاړو مضبوط لاړو وحملو وفصالو سلاسون شهرا اس مخی حملت اهو مخی او ذل حمل ذکر کو اس دا دویم وحملو هو نو کده دین مراد آغا علی بیا نو تاکید دا غیر آغی او تاسیس اولاد دا تاکید نا لکه سوره مریم آیت نمبر 27 ویشتم وګورئ سوره مریم آیت نمبر 27 ویشتم جان وریا فاتت بی قوما تعملو را حضرت مریم په بچی سره خپل قوم ته یا لیتنی کنتو سبیا مرغان تحملن الزلفا و حولا اکتا ما گجراوالا کی قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ نا الفیہ وی اغا پا دیوبند کی صدر مدرس پاتی شوی ہو زما استاد د دیوبند صدر مدرسو او کله چې 7 سالا کانفرنس په دیوبند کې نو نورو مریانو له د کورسو ته پټکی ولیږل د سید نه ها نوم به واغه سپټکه به ولولېګو او زما استاد قاضي شمس الدین رحمت الله علیه له پسټیج باندې پټکه والو دیو باندې مونږ یو کې دی دي ستاسو مشروایو خای چغلې والی ستاسو مشو خای چغل دیوبند کې صدر مدرس پاتې شي نو ما ابن عقیل ځان سره وړو شرع ابن عقیل نو ما باغه مطالعه کولا دا شعر چې مې په ګولې ده نو زما ډیر خوښ شو ځکه زمون دو تاییداتو پکې یو زلالت په معنا درو کې دو دویم حمل په معنا د لاس کې لمبولو ما سلطان با قاضی صاحب لک ناسو جمعات کې نو ما ابن عقیل لاړ ما ورته وی چې د دې شعر په معنا نه پوهیږم دا ته لګوایا زه په پوهیدم او زما مطلب دا چې د شیخ القرآن دا توجیه وته وکم چې ما زه نه پوهیږم دا راته چې لګوایا نو قاضي سه بوخندل مسکه شه نو ما ته وایي چې دا خاصه خبره چې ته په نه پوهیږي خو دا راته ووايه چې دا دې ولې ما له راړه اوې تاسو راشه ابن عقيل سه ما دې زه ګورم ځکه الفیه عبارت هغه ما ته حواله کړو چې تبوای زمانه مخ کې بل یو کاسو هغه بوي نو بیا ما ته حواله کې چې زلړ ما نه دارا ته وای چې ته خو به وایږي خداولې ما ته وای نو ما وخندل ما ورته وی چې دی کې زمونږه د شیخ القرآن د توجیه دوه تاییدات دي وی څنګه نو ما ورته هغه وی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مدد رضاعت دو نیم کاله وی او قرآن حولین کاملین ویلی دی اول کې نو دای کامل عدد ذکر کړي او ناقص عدد نه ذکر کړي دا قانون د خلک کامل ده ذکر کوي او ناقص نه ذکر کوي لکه چاته وایي ته سره مودي هغه د دیر شو کالو حالانکه هغه د دیر شو کالو د سلورو میاشتو د شپه ورځ په نیمګړې ذکر نه کی کله کله ذکر کی نو دلته کامل عدد ذکر کړي حولین کاملین او نیمګړې هغه سورہ احقاف کې ذکر کړي ځکه چې هم دې وایي لاس کې لا بول د پای نه جدا کول دېرش میاشتې دي نو دوه نیم کال شو او دا توجیه مې ورته وکړه عمل په معنا د لاس کې لا بولو نو ما دې کې دا راغله د موسی علیہ السلام فان تو اذن وانا من الظالمین زستان رخصو ما او دې کې راځي اذا زللت الدهر ابکی اجمع جما دا توجیه وکړه د دوره حدیث طلباء نو هغه ته आवाज وکړا شي وي نو چې هغه رال نه پیدا لګوا وره ما ته وی ته ته بیا وای نو چې ما وی نو قاضي شمس الدین رحمت الله علیه اډه بهترین عالمو هغه ته ویو چې زمونږه په شان ته د پنجاب سل علما را جمع شي نو هغه د ده د پلار په غېږه کې راځي، هغه له الله داسې علم ورکړی دی او دا قرآن او د قرآن علم دا خو د دی د کور شی دی، دا خو الله په دی باندې خصوصي فضل کړی دی او ډېر تعریف یې د شیخ القرآن وکړ. ووسینا الانسان بوالده احسانا حکم کړي مګا انسان تا د مور او پلار سره د خېګړې حملت مو کرها او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا هغه مشهور شوی دی نو الله اغلا شاګردان ډیر بهتر بهتر ور کړیو بیا د هغه شاګردان او بیا د هغه شاګردان داسې راتلل مذاهب دا سلور نو او چې دا امام مالک امام شافعی احمد بن حنبل او امام حنیفه یو امام اوزاعی مو چغه مستقل دی او مذهب امامو خو امام اوزاعی داغه مذهب خور نشو او زکا چې حافظ ابن حجر وی وقد زیاه التلامذه داغه مذهب داغه شاګردانو ضایع کو شاګردانو کې تکړه سړی پیدا نه شو نو دا هغه خبره خوره نه کړې شو نو دا هغه مذهب پاتې شو او دا سلور مذاهب دا مشهور شو حملا دومو ګرا په ګډا ګرځولې دلرا مور د په تکلیف باندې ان اخرجا جزورا او کلی شما او دای سرا تیر شوی دی پیڑای زمان پخوا او دای دوالو فریاد کو اللہ تا ویلک آمین مور اپلاری اللہ تا فریاد کئی زوی دی پارا او دوی دوی ویلک آمین وحلاک شی ایمان روڑا ومن قیامت یقینا وعد الله در اشتیانو ایده ما هذا الا ساتیر الاولین نزیدا مگر کسی دلون بانو اساتیر الاولین کسی دلون بانو دا سی پخوانو کسا جوڑے کردی وئی او تاسو فائدې اغستې وي پاغه باندې ا دنیا کې به دې مستای کولې او الله دې ير کړو دا الله کتاب ته وزګار نه وي هغه مستو هغه وړي فائدې دې خو په واغستې دنیا کې فالیوم تجزون عذاب الهون نو نن ورځ دې سزا درکول شي تاسو ته عذاب د ذلت په سبب دا غي چې تاسو ځان غټ غړ پزماګه کې نامناسب دا سزا ورکول شي عذاب درکول شي په سبب د هغې چې تاسو ځان غټ ګڼئ او په ځمکه کې نامناسب یعنی بې د الله د کتاب و بما کنتم تفسقون او په سبب د هغې چې تاسو نو یو کولو د الله لا واذکر اخا عاد اوس هغه اصل مقصد د صورت مقصد د صورت چې دی وی دا منګه چې را مل کړ د دې لمن کې زمون خیر دی او دای به موږ خلاصي نو دا دیان واقعا ذکر کړي چې ګور دیان چې هغه بغیر د الله نور هغه په د یمن په بارډر باندې د مسکت اخیري حصه ده سلاله ورته وایي د سکریپو ماشینان لګولي وو او هلته به مې سکریپ بنډلې کولې او بیا به مې پاکستان ته رالیږلې د کارخانو له به مې ورکولې نو ان د مانځه تلمه په هغه علاقه کې د حضرت هود علی السلام قبر دی شنه شې به راکای دي لکه دا دې مانسره نه بره چې سړې دي او ان دې د حضرت هود علی السلام قوم تیر شوی او قبر دی او ډېره ښایسته علاقه ده اوړي کې په جون جولای کې دا عرب ام د ډیر زی بیا او ډیر زیات راشي پکې لکه زمونږ دا خلک چې کالام ته عمرې تزي او د یو حد چې داغه نه څنګه ورواوړي نو موسم بدل شي مستقبل اودیتهم چه مخامخ به راړی الګاډی د دای ځکه چې وریا د درنې راشي خلک وای یاره باران راغې او چې باران وشي نو یل گاډي خړونه دای دې کې به عمر راشي قالو هذا عارض ممطرنا وې دای دا وریا دا ورون کې په مونږ باندې باران بلکې دا سه نو هو مستاجر تم بی دا غد تاسو تلوار کوله پاغه باندې ریحون دا بدل نه دا مستاجر تم نه ریحون دا سلای وا فی عذاب الیم چې دې کې عذاب دردناک نبی علیہ السلام چې په کله وریا زړی دا ډیر پریشان وو دنه بهر بکې دو خو چې باران به شروع شو، سر به یې سر تور کړ او باران ته به ودرېد او خوشاله به شو. په ډېرو قومونو مې عذابونه په ورېځ کې راغلي وو. تدمر کل شیء بامر ربها چې هلاک به یې هر یو شی په حکم د رب د دې باندې، فاصبحوا لا یری الا مساکنهم، وګرځېدل دوی چې نشي لیدی مګر ځایونه د هغوی. او بیان کړی منګا دلائل خامغا چی راو گردی فلاولا نصرهم اللذین اوس هغه اصل شبهه د مشرکین رد کړي چای منګه د دې اولیاء الله من نیولې دا او دای به هم خلاصي دا زمونږه مددګاران دي جواب چې نږدې کېدل دوی په هغې باندې الله ته چې دوی وي دا اولیا دا خو زمونږ دپاره واسطه ده وسیله ده پوړای ده مونږ په دوی الله ته نږدې کېږو نو چې دوی وي مونږ په الله ته نږدې کېږو امداد ولي ولا ونکړو فضلوا عنهم اوس هم دی وای و موږ څه خدایان خو ورته نه وایو خو دا نیکان بنیان دي او دا خدای نیازولي دي او موږ ته دی الله ته نږدې کیږو فضلوا عنهم بلکې رک شو د ځاینا کلا چرواړو مونږه تا تا یو ټوګه د پیریانو نا نبی علیہ السلام د اوقاج میلې ته تلو او ال دې دعوت ورکو خلکو لا هداغینه چې واپس راته وادي النحلا یو مقام دی کله چې سړی د طائف طرف نه راځي مکه معظمه ته زه د ریاض نه رالم طائف ته طائف کې مې شپه وکړه او د طائف نه بیا را روان شو مکه مکرمه ته نو مکه مکرمه ته چرازی دوه لارې دي یو قتلار راغلی دا یو بر راغلی دا نو پاغه بر لار چرازی د هدا په لار نو په لار کې وادي نحله راځي هغه مقام دا چې دې طرف ته غر دې ته طرف ته او دا بر طرف چې نو دا موار دې الګاډي دې پکې او په دې الګاډي په دې اړخ باندې د کجورو باغونه دې ډېر مزیدار مزیدار خو خوشي علاقه ده نو هغه ځای ته چې زه رالم هغه وادي النخله مقام و او د شپې دولس بجې وې ما ملګری را سره و هغه ته ما وی لږو ګاډی ودرو موږ هغه ځای کې کوڅ شو او درېدو نو ډېره ښایسته هوا چلېده او بالکل خوش مقام و هېڅ څه پکې نه و دای راغلی او قران یې اورېدلې او داوم نه چې سموي خراج دي دیرو او داوم نه چې چاته کلونه تیر کړی وو داوم نه وا او جګری چاته میاشتې تیر کړی دي او چې قران یې اورېدلې د ور نه پیدا دي اصل کې سرګشی ده خو چې قران یې اورېدلی نو وګوره هغه څه وایي او ته د خټې نه پیدا یې اصل کې دې عاجزي ده او قران دې واورېد او تا اړو د قران دعوت اون چلو مخکې تا اړو مخکې خبره ونه کړه آی ته وستا نه خو پیریانم خو غوږ کېږدئ. فلما قضی ولوا الی قومهم منذرین کله چې پوره شوه وینا د قرآن واوړېدل دوی خپل قوم ته یروونکي قوم ته لاړل او قوم یې یرو منذرین قالو یا قومنا اوس د پیریانو تقریر لګواورا قالو یا قومنا نو دی وازمګه قوما مګه واورې د یو کتاب انزل من بعد موسی چرا لګل شوی د پس د موسی علی السلام نه دا خو د عیسی علی السلام نه بعدو خو موسی علیه السلام ځکه وایي یا دی د هغه په دین باندې و، یا دا وه چې هغه مشهور و، نو دې وجې انزل من بعد موسی وایي، پخوا یو طالب و، د جناتو اثر پرې راغی، نورو طالبانو ترې تپوس کو، هغوی ورته وایي، مونږ جنات یو، د خدای مخلوق یو، مکلف یو، ویل دلته څه کوئ؟ ویل تاسو څه کوئ؟ هغه ورته وایي موږ درس نه راغلي وي موږ هم راغلي یو که نه تاسو دلته څنګه راغلي وي موږ به چاکار تلو د غر د پاسه د شیخ القرآن په وخت کې وی موږ هلته کېناستو دمه هم کوله نو موږ اواز واورېد چې ډېر ښایسته اوچت اواز راته نو موږ وی چې دا اواز د کوم خوا نه راځي نو موږ د کلی په لار راکوت شو چې رالو نو دا یو توت ونه او دا غي نه اواز راته لوډ سپیکر پکې لګېدل نو چې موږ یې خوا لران یې وکتل نو شیخ القرآن ناستو او هغه درس کو او موږ چې وکتل نو موږ ته وګورو شاه اسماعیل ښکارا شو موږ علی دلې وې او خدور आवाज ډېر رومي او ډېر خستاو دی او درس یې کوو وې مونږ چې ورته وکتل نو مونږ وی چې بس مونږ بل خوا نه ځو او دلته کېناستو درس ته او درس کې شریک یو مکلف مخلوق ته یی درسونو کې قالو یا قومنا نو دې وازمګه قومه داعی ورته دعوت ورکون کې دي و امنو بیا ایمان راړی پدا بخنا باو کی الله تاسو تاسو ګناونو تاسو و یجرکم من عذاب الیم او بچ بکی تاسو لا عذاب دردناک نا زوړو کې ما شعر قران سره وا اکثر مدرسې تلارم هغه زړه مدرسه وا ساړه به وو نو شیخ القرآن به چې کېناس نو یو توره شړای وه داس خړه غونې دا به په ما واچوله زه به ځان سره را پټ کړم یخ به و نو بیا ما سوتن چې کله راتلو زه به ورسره وم خبرې به را سره په دې لاره کولې نو زمونږ هغه ځای دی کلي اوس دې کورونو میانس کې راغې کورو او د علي دوه دروازې وې، یو غټه دروازه وه، یو وړه دروازه وه. نو موږ به په پټو پټو رالو هغه وړې دروازه باندې. موږ رالو، هغه زمانه کې دا کورونو کې باترومونه نه وو. شیخ القرآن رحمه الله چې مونږ کور خواته راورسېدو ماسخوتن ناوخته و نو شیخ القرآن داسې وړو بولو ته کېناستلو ما ته وی وړو ډبو ځکه کور خو به زنځیرو دننه وړو ډبو زه درځم شیخ القرآن وړوکی اودس ماتو او ما هغه وړو ډبو چې ما څنګ ورله ډب ورکړ نو یو شړپ چې ځنځیر کولاو شو حالانکه هغه خوا کونډې واله ځنځیر و نو هغه کولاو شو ور کولاو شو زه ولاړې ما چې ور چا کولاو کو شیخ القرآن چې را پاسې راغې نو موږ به پلار ته لالاوي ځکه د هغه کشران رورو او یو یې خور وا الله دې وبخي ټولو خور یې پس مرګي شوې وه او ډېره مینه وه په ما باندې بیا اوس څه کالې وفات شوې ده الله دې وبخي نو دا رونم ته کشران نو هي کو ته لالا وي اکثر رونه رور ته لالا وي لالا جی وي نو بیا چې بچی پیدا شي هغه ما غټو مری کم چې وته نور علي نو ما ته ما لالا ما ما ور لډم ور کم دا زنجیر خو کلا شو دا چا کولاو کو نو ما ته دا په صابر کولاو کړي نو ما هغه خو نو ما ما وکتل وی هغه سس دغه وی تختې دلې وی کنه وی ما ډکړي وی خو ما ته نور سو نه وی نو چې موږ رالو هغه ودی ملاستي نو ماڼۍ خو ني اوده دي وي دا ځان يې درنه پټ کړ په ځان يې هسې ساندر واچو خو ماته يې دا ونه ويل چې دا چا کولاو کړ کله کله داسې هم راځي پکې یا قومنا اجیبو دائی اللہ ولم یا یا بخلقهن او نه دې ستړې شوې په پیدائش د دې باندې ها یا یا ها یا تو زستړې شوما او نه دې ستړې شوې په پیدائش د دې باندې نو هغه الله نه دې بقادر القدرت والا پدې خبره لا ايو هيا نه دې ستړې شوې په پیدائش د دې باندې قدرت والا لا یحیی الموت په دې خبره باندې چې ژوند کی مړو لرا الله وای مړ دی او دی وای نه ژوند دی بلا انه علا کل شیء قدیر بیشک ادا الله دې پارس باندې قدرت والا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسول نو صبر کوا پختانو لنډیا په لوړه ودرېګا چې قام دې سکای نو هغه وکا ستا مشران ګور هغه څنګه ژوند تیر کړو هاي کلک لاړو صبر کړو نو امتحانونه برازي او تب صبر کې فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسول صبر کوا لکا چې صبر کړو همت ناکو د انبیاء علیهم السلام نا هاي صبر کړو تب صبر کې جوابونه وشو او بیا هم دای نه منی نو دی صورت کې وای jihad ور سره وکي مساله ور تور سه دا او بیا هم دی انکار کوي نو دی صورت کې وای اوس د jihad لایق دی او jihad ور سره وکي د دې وجنا ور پسې راړو یا مخکې صورت کې وی فهل یهلک الا القوم الفاسقون عملونه یې برباد شو نو خو دک فاسقان دی او دی به هلاکی یو تباکیږي یا مخکې صورت کې دا مشرکین او شبهات او دا دیان ذکر او چغی بغیر د الله نه نور حاجت روان نیولیو دغه د هلاکت سبب وګرځیدو نو مخکې صورت کې د هلاکت سبب خود نو دې صورت کې د نجات او د خلاصون سبب خي چې هغه اعمال صالحه دي چې اعمال صالحه او کوي دا د نجات سبب دی او د خلاصون سبب دی د دې وجنا ورپسې راړو نو هغه ولی په دې صورت کې بیان کړی دی او بل صورت کې نشتا تقسیم د صورت دا صورت د مضمون په اعتبار باندې دوه حصے دي اوله حصہ کې نلس آیاتونه دي او په دې کې ترغیب ورکړي jihad او انفاق ته ترغیب ورکړي جهاد او انفاق ته او مسله توحید په باخره کې تفریق کی نو لسمات کې فعلم انه لا اله الا الله که جهاد دې نو د دې مسلې لپاره دی نو د زمکه لپاره دی نو د وطن لپاره دی نه د قام قبیلی د پاره دی جهاد د دې مسلې د پاره دی فعلم انه لا اله الا الله بیا دویم ایسا د شلم آیات نه شروع کی او پدې کې احوال د منافقانو زګه کله چې جهاد خبر راشي د جنگ خبر راشي د مقابله خبر راشي نو منافق بدر تعالی ښکار کیږي اسه د پایو مجنونان خو بډيري او د ویني مجنونان اغاله معلومیږي ها کلک مرګري چې کله تکلیف راشي او د پيو مجنونان منافقان هغه له معلوميږي چې کله تکليف راشي نو بیا احوال د منافقانو د دې ځاینا سوره محمد نا تر سوره حجرات پر محمد فتح حجرات دا په یو لهجه باندې روان دي په دې درې واړو صورتونو کې بیان د جهاد او د فتح او د جهاد د پاره ضرورت هغه بیان یو اول دا غنه سوره محمد جنګ کوي تر هغه پورې چې کی دي اهل حرب حرب یعنی اهل حرب او زارها خپل سامان لرا سامان س یا سامان د شرک چې موحد شو یا سامان مراد هغه د جنگ چې د جنگ سامان بهر بیان ځان سره نه ساتي د مسلمان په ملک کې حربی کافر هغه وسله نشي ساتلې او سره به وسله نه بدقسمتی زمونږه دا ده چې د مسلمان ملک او پای کې حربي هغه وسله ساتي او دا غي سره کله چې دا غي مراکز وګوري نو وسلو ډکی او هغه ځان سره وسله بلکې هغه چینج ور کوي اب سندھ کې صوبای سندھ کې کرونا ټول پاکستان کې دا او د کرونا د لاسه د چولو والا غریبانان چولې نشي خرڅولې پکوړو والا پکوړې نشي خرڅولې درسونو والا هغوی طلبا ځان سره نشي زیرا کولی یا به موږ سره څلوېښت پنځه څلوېښت زره طالبان وو پنځلس زره به زنانه وې په درس کې او سکال موږ اعلان وکړو چې مه راځئ دی وجه چې کرونا دا یو مسله دا او ما اول کې دې لږ وضاحت کړو نو موږ یې مرازئ خیر دی تعلیمی اداری سکولونه کالجونه هغه ټول باندې ولی کرونا دا خد ملک تبای طرف ته روان دی دفتر چټی شوی زګه چې کرونا دا مجبوری دا یو ډله راولږي او هغه په کرونا کې جلوسونه وباسي چې موږ به جلوس وباسو ولې دا جلوس فرض دی دا سنت دی دا مستحب دی څه شي څه ثبوت خو به پیش کې کنه دا جلوسونه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ایستی دي حضرت ابوبکر عمر عثمان رضی الله تعالی عنهم ایستی دي ایزا غی خو نه مانی حضرت علی خود خدای توپ تر رسوله حضرت علی رضی الله تعالی عنہ معنی نو داغه په دور کې دا جلوسونه ودیو دا ځان ټاکول شویو چاته او که چې داغی په وخت کې هم ندی شوی فرض هم ندی واجب هم ندی سنت هم ندی مستحب هم ندی او زملک دا حال دی نو پدې کې بیا د جلوسونو د استو سره جواز دی پولیس غریبانا نه غي خو د مجبورای نه ته چاپیر ولاړی حکومت بس کوي دا غي څه ذمہ داری ده دا حکومت به صرف دا کوي چې څوک د حکومت رد نه چیلنج کوي نو بس باغی باندې بلاګوي چې څوک چیلنج کوي نو ایت باغک نه کوي آی خیر د چار څه کوي اجلسونه هغه خو زاو یاستل ها قوم په قوم واچي او د دې او نمونه هغه مخ کې حالاتو کې پیرا کړی دا په کراچۍ کې شیاو او با سنیان وجل او سنیانو به شیاو وجل نه شیاو وجل نه سنیانو یو درې مډالا وا چې هغه یې تیاره کړې وه او شیعه او سني جنګول، نن بیا هغه ډله متحرکه شوې ده او هغه یې بیا ړنګ دي، یو طرف ته شیعه را پاڅول او هغه یې جلوس موږ به وباسو، موږ به وباسو، دې لپاره چې بل طرف ته سنیان را پاڅي، هغه وایي تاسو به نه وباسئ، پولیس منې نه کړل، اوس به موږ منې کوو. احمدو ته وې ملک یو نو دو لارې سنیانو ته پاتې شوې یا خدا چغی جلوسونه وباسي نو سنیان به وای چې موږ خپل مدرسې آبادو او موږ مدرسې نه چټي کوو چې دا غي جلوسونو باندې پابندي نشته زمو په مدرسو باندې نه او جذبه کې براشي او غي وای بس موږ به هم کوو یا به دا کوي یا به دویم کار دا کوي چې سنیان به وایي چې تاسو نشئ بده کوله مونږ ته پریدو چې اوسه مونږه منی کو نو څنګه په پارا چنار کې سنیان او شیعاګان جنگول او په کراچای کې نو داسې په ټول ملک کې شروع کی پرون زوم په جذباتو کې رااله نو ما وی چې دا جلوسونه نو زما ختم نه بوم طلبه راځي خلک به راځي خو زه په لا سوچ کوم خبره خو مې په جذبه کې کړې و خو نه سوچ به په نه کوم دا سه زر نه زما بیا د ختم نه اورز مخ کې اعلان کوم چې راشي یا مرাজি اوس لا نه وامه ها خو زه دې تا ګورم کله کله سړی په جوش کې راولي او په ویو کار کوي د مې یو ماما کېده پولیس کې افسرو ډي اس پی او یو علاقه کې یو بدمعشو چې هغه چا نشنی ولې ډیر زور اورو تیزو تکړاو نو ما دا غنه یو خبره اورېدلې وا او هغه خبره ما ته یو سبق شو هغه وی زیولې ګل ما غالا کېتا چې دې نیولې کیږي نه او نیول بغواړي زه چلاړم نو ما اول تاسو وکړ چې د عادتونه څه دي نو ما تا دا ویل شو چې عادت دا دی چې د دزم کوي په پولیسوم کوي خو فورن بیا ځانو باسي او تختی نو نیولې ګرانی خو یو عادت دې چې زدي دي چې کله په ضد کې راشي نو بیا ولاړی ما بس شو وی کله چې زه ما پولیس پاټای تیار کړې او زه لاړم مونږ به چاپا واچولا چې چاپا واچولا نو د ځان است وته او دزم کولې ټوپا کې پوګې خو شاته دزې کولې او مخ کې منډه واله نه ما دا आवाज ورکړ چې فلانیا ما خو اورېدلی چې ته ډېر نری او ډېر نوم دې خورو خو ته خو دوه دا لاو خطې چې تختی جو وې دې ودرې پځای چې تا نه بز تختم ای پځای ودرې ده او ډزې شروع کړې ما خو پولیس په کړو هاي ته مې چې کله دې زه ودروم نو تاسو به چاپیره ګیرا چوي نږدې خو ما ودرو ځان ته او پولیس ته ما اطلاع ورکړه په حمله چې چاپیر شي دی ولار دی او دا چې کوي په ما او زپم کوما پولیس چاپیر شو کارتو چې خلاصې دل وی دل ما واز ورکړه چې تخته با چاپیر درنه پولیس پراته دي او هغه د چاپیر نه یو یو دزو کو پولیس والو چې دی پوه شو چې زه خو په دیره کې راګیر کړم نو ټوپک یې کېښود الله سي اوچت کړ چې بس زه درته ما تسلیم شوم وې زه لاړم د مټ نه مې ونیو چې د مټ نه مې ونیو را روان مې کړ ما چې خپه کېږم مه بېعزتي به دې نه کوم نری بېعزتي به دې نه کوم ها وی ماته وی چې بل چا نشم نیولې خو تاو نیولم په زد کې دی راوستم کله په زد کې سړی راشي نو پتا چې کم کار کول غواړي نو هغه بدر باندې کوي سنیان په زد کې راولي هم خپل ملک نه روانو مونږ به خپل ملک بچ کوو خیر دې په ځان په تکلیف تیرو سوره چې زمونږ نه کیږي او ان شاء الله مونږ به لږ سوچ کوو لا اوس فلحال زه اعلان نه کوم او به زه د ختم نه یو ورځ مخکې ان شاء الله اعلان کوم چې راځي به یا نه به راځي څه طریقه به کوو بیا هو کله داسې وي چې په دې طریقه باندې پتا باندې بکار کوي زمونږه ملک دا زمونږه ملک دی دا زمونږ مشرانو جوړ کړی دی او مونږ به بچکو مونږ به روانو نه ها دور به چې امتیازي سلوک نه منو چې امتیازي سلوک وکيږي چاته به لار پرې خودې شي او چاته به لار نشي پرې خودې نو داسې بنئیو ذالک بیان الذین کفروا تبعوا الباطل دا دې د واجنا چې ګیننا کسان چې کفر کړي دي آی تابعداري کوي د باطل کلا چې مخامخ شي کافرانو سره نو اهلی سټونه تر دې پورې چې کلا دلدل گئی دی لرا فشد الوساق نو کلک گئی تړل نو یا احسان کولی پس دینا یا تنفی دیا غستل دی حتا تضال حرب اوزارها جنگ کوئی دی سره تر دې پوری چې کی دی آل حرب او زارا خپل سامان لرا آل حرب او اسلام ساتي اسلامی مملکت کې نو چې قادیانان لا پورا علاقہ ورکی او غریب زونو ګرځي او بیا هغې ته به خفیه ادارې هم نه شي تللی، نو خو هغوی به یې د وسلې ډک کړي او هغه به بیا یو مرکز جوړ کړي د وسلو لپاره. نو نه، دا په پاکستان کې دا اجازتونه ورکول نه دي په کار. ذالک خبره همدارنګه ده، ولو یشاء الله لانتصر منهم، که خوښه وی د الله نو بدله به یې اخیستې وه د دوی نه. چه ته د الله د دین د پاره څه کې ستا امتحان خو به هم کوي جزا الله الشدائد کل خیر عرفت بها عدوی من صدیقی چه دو سو دشمن خو معلوم شي وی دو سو دشمن به در معلوم شي اے رحمانا کله کله د غمونو باران خوي آ دای نه ګرځي په ځمکه کې نو ګوري سرانګي شان جام دا کسانو چې دوی نو په خوا دمر الله علی ملاکت واچو الله په دایو او د پارا د کافرانو امثالها پشان د دی باندې حالت دی یا پشان د دی عذابونه دي څنګه مخکې ورکړي ذالک بان الله مولا الذين امنوا دا دې د وجنا چې ګن الله دې امداد کوونکی دا کسانو چې ایمان راوړل دي او کافران چې دي لا مولا لهم نشته دې دای له معاون نشته دې له امدادي د کافر به وسه امدادي الله د مؤمنانو امداد کوي نو پاغي باندې ما بورډ لګولیو تعلیم القرآن یو ګاډ راغې پاغه ګډي طرف باندې په خوا د لار نه وا ها جی پودرې د او دای نه یو څو کسان را کوچو چای را کوچو دی بورډ ته او قتل مدرسې ته او قتل هی ما ورته وویل چې دا زما وی چې خط مولای ما یاو شیخ القرآن خو به ساده سپینه ټوپای وا سادر به پوګاو وی ما ته وای چې تعالی سوره فاتحه درځي وی ما یاو وی ته وایا وی ما وی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اومه وتا یو بلته وکتل وی خاندل چی ملا صیب له خو سوره فاتحه ورځی ځه په دی به گزاره کیږی ها خوری به کی ما پړو کې ورګه زبا خوښ شم خو او شیخ القران بدازي سړی ته خصه بروکو سړی به وی ګندې جواب نه کوي یې نشي کوله نو خبه ورته سار راخ او چې به لګ ډونګو تا ک نو بیا به خو مخ نو شیخ القران وی ما ورته لګ سار راخ وی دای دا او خاندل راو خاندل وی ما او دای تاسو ملمانی ای وی آو ما چې چا څنګه را لې وی چې منګه دا ویلیجر سلسله کې راغلی یو او دلته راغلی یو او زمونږه یو تنظیم دی او د کلو اصلاح کو ادا کو دا کو نه ما چې مسلمانان یې کې هندوان یې دی نه مسلمانان یو خاخا د خشو چې مسلمانان یی یو له استاد شک دی معنا دا چې مسلمانان یو غډې راخه خبره وا او تاسو چې د کلی اصلاح کوی دی مسلمانانو ته الله یو کتاب را لېګلې قران کریم او هغه قانون دی د مسلمانانو د پاره نو پای کې د کلی اصلاح شته کنه به څه خبر یو مليان ته پته یې نو ما بیا څنګه مسلمانانه چې خپل کتاب نه نه خبر کپکی نوراته وکړي او که نه یی پکې نو بیا خو ستاسو کتاب نیمګړی دی نو دا څنګه د خدای کتاب دی او قانون د مسلمانانو دی چې دا نیمګړی دی او دې کې د کلی اصلاح نشته یو بل ته وکتل ما ته وی چول شته پکې ما آو مستقل سورته سورې ویلې چې تاسو ویلي جیب سلسله کې راغلي مستقل صورت سوره ویلي د کلی په نوم باندې او پای کې د کلی اصلاح ده وې د ناس ته ځایشته وې ما اور راځي دلته ترجمه خو جوړي و دې ارټ کې زمار بابا کو رټو ما راځي کټونه می واچول دای کې ناستل ما ته وای چې د کلی د اصلاح لپاره قران کې سشته وې ما یاو وې ته به مونږ ته وای ما بالکل وې سوره وخت کې بو وای وې ما وته چې شپک کاله کې وې چې نه شپک کاله نه دوره به وخت بچته ما شپک میاشتې کې ویل شم شپږ ورځې کې هم ویل شم شپږ غنټې کې هم ویل شم شپږ منټه کې هم ویل شم سړی له سو ورځي نو هغه هو دولې ولا نولې چې نو ورځي نشي ویلې ټوخي پکې کوي وې ما ته وی چې دا نیمه غنټه کې راته وایا کاپیانی او قلمونی راواغستل زه ورته شروع شم سورې بلد مې ورته شروع کو چې په دې کې د کلي د اصلاح لپاره درې اصول ذکر کړي یو یو ځواب دی لیکي چې سمر ما وې ویجی لک صبر وکا وی ما اولی ویجی مونږ تا نه معافي غواړو مونږ نو پوه شوی مونږ در باندې بل نورو ګمان کړو او ستانه معافي غواړو اول مونږ معاف کا ما دا خیر دې سړی دای دا سي ما غي دا صورت دی غي لیک دی زمون دې کلی کې او سړی وو بابو سے به وته وی او ډېر خې عزت من سړی وو کپتان سے به کپتان سے ولا ډورای کړي وا دا غزیه ورپسې راغی چراغ غوړي دل ورته وی چی وه تاسو دلته ناست یی پلار می درته هلته په انتظار دی وی هغه ورته وی چی چپ شه موږ خو نن خزانه مونتی ده او موږ د دې ځای نه لا نه ځو وی هغه ورته وی چی خیر ده دا موږ خپل یو خلک یو څه خبره نه ده حضور هم د پلار می په انتظار دی روټای تیار ده وی نه الا بزو کده را سره بیای ها نو چې القرآن وی هغه ورته وی ازوی چې کده تاسو ځان سره راو زما په پلار بلوی لیا شو اړوي دې چا ډوړای لذینا زبر ته اوس مینات مو کما او زما پلار به ډیر خوشاله شي اے ما ته وی چې جی کته دې مهمانو سره را لې پلار به خوشاله شي ما ته لاړ بشم منګه لاړو یو ځای چې راړو هغه لوټه تنظیم کړي او ها وی میز میز دې لوټه یې کېوا پلار دې خوشاله شه دا وی دی وی چې راځي لوټه ها ولاړه باندې ډوډای وا یې ما ته چې کزدا خور خمانه بغوي جوړ شي نور پورسای وینه نه ناشته او دې غټو غټو هوټلو کې چې کله څه پروګرام وي یا څه کانفرنس وي نو هغه کې هم دا کچه دي نو چې ځان ته واچې نو لاړ شه هلته کورسای کې کېنه یې دې په ولاره بوفه سیستم دې ځان ته واچو نو تی په ولاره په غره کې نه کنه نو خلک به تا ته وګوري نور باقی دي او اکثر ځایونو کې دا سی وشي افمن کان علی بینت من ربه آیا سو چغوی په دلیل د طرفه در عبد زنا پشان دا غچا دې چې خسته شوی د ته بد عمل ده او تابع شو د خپل خواهشاتو د خپلو خیالاتو مثل الجنت التي وعد المتقون صفات جنت هغه چې وعده کول شي متقینانو سره په دې کې با ولي ویدو بونا چې نه به وي بدګویا او نورې ولې به وي د ګبیو د پایونه چې د مۍ بیان شوی خوند د هغې او نورې ولې به وي د شرابو نه لذت للشاربین چې خوند به ورکوي څکونکو ته ځکه د دنیا شراب چې به یې وڅکل دا خو به تارخه وو او بیا به لیونی به او په ځان به نه پوهېده سترګې به یې کږې کړې وې خوله به یې کږه کړې وه چې ګابینه هغه ګرم کې شا ګرم کې نو چې دا ګرم شي نو دا نرم شي نو بیا نره کپڑا یا چان پاغي واچي نو شات نه لاندې لاړ شي او جاو لا برا پات شي شال چې کم لاندې لاړ شي صفا هغه ته یا سره مصفا کمن هو خالد فی النار نو هغه په شان دا چا دې چې همیشه به پور کې وسقومان حمیما او سکول بشی په دی باندې د وګو ګرمنا فقط ما او نو پری کوي واځي کول مولرا او بعض دینا سوک دی چی غوږ دی تا تا تر دې پورې چې کله لاړ شي ستاد خوانه وای دی یا کسانو ته چې ورګه شوی ورته پوا دای دي چې هغه پوي ماذا قالا نفا دا سوی د اوس دا دیوې سپ ګډوډو سر وای اولائک الذین تبع الله علی قلوبهم فعلم نو خپوشا انه لا اله الا الله چې شان دا دې نشي حاجت سر کوونکې بغیر دې الله نه واستغفر لذنبک بخنه غواړه د ګناه دی نو پیغمبر ګناه کو د پیغمبر نه خو ګناه کیږي نه پیغمبر معصوم دی او په دې باندې ما مخکې تفصیل کړی وو او ما د ګڼو کتابونو حوالې ورکړې وې چې الانبیاء معصومون عن الصغائر والکبائر عمدا و سهوا د انبیاء نه ګناه کیږي نه نو دې سمانه چې بخنه غواړه د ګناه اصل کې غفاره په معنا د اړولو لکه مخکې سورې جاسیه کې تیر شو ضم په معنی د بوج ضم په معنی د بوج راضی لکه اشعار د عربو کې راضی اقلبو فی اجفانی کانی عود بیا لدار ذنوبا اړو ما په دې شپه کې خپل زیز مولا گویا کې زه شمیر ما په دې باندې په زمانہ باندې بوجونه چې زماني په تا کې په ما سو بوجونه راړل نو معنا دا واستغفر لذنبک واړه اول د بوج ستا چې الله مانه بوج کم کا مانه بوج لره کا بوجونه رانه الله واړو ویني با کسان چې زړونه یې کې د مرز د منافقت ګوري با تا تا پشان د کتو دا سړی جی بیو شراغلی پاغ باندې د مرګ لګا ځان کده نیچی دې چې کله تکلیف ځای راشي دې بازار رواني رواني ستړګي اړایو یعنی قول طاعت وینا د اطاعت د الله وقول معروف خیر له او وینا د قران او سنت دا غره د اله فایزا زمل امرونو کلا چې مضبوط شکار او نو بیا توکل علی الله وکا فلو صدق الله نو کچرځي رښتیا ویل د الله سره لکان خیر الله مبدا غرض دی پارا فالا سیتم تاسو توان لرایو که تاسو اوړی دایو ان تو زیرو فلال چې فساد وکي بزمکا کې وتقدی ورحمکم او پری کوي خپل سره رحم الله اولائک الذین لعنهم الله دا کسان دی پلانت کړي دی در الله فاسم امنو کار کړي دی دی او لاندې کړي دی سترګې دی دی افلا تذبرون القرآن نو دی سوچ نه کوي په قرآن کې تدبر قرآن کې تدبر بکې سوچ بکې شیطان ورته وی سړیه لا ځوانی توبه به وباسې او خیر دی ذالک بیانهم دا د دې وجنا چې دای چې دینو وایي ها کسانو دا چې بدګنیا چرا لګلی دی الله زر دې چې تابعداري به کومګه تاسو په باز کارونو کې والله یعلم اسرارهم الله پوری دې په پټو جربو باندې دا غسل چې غوسه کړي او الله او کریو رضوانا او بد غنه د رضا منتیا دا الله نو برباد کړل دوی عملونه ام حسب الذين في قلوبهم مرض ا ګمان گیا کسان چې زړه دای کې د مرض چوبن باسی الله کینی د دای خاربې کی او خامغا امتحان کو مونږ په تاسو باندې د دې لپاره نه لما معنا نظر چې ښکار ګونګا مجاهدین تاسو نه او کله ګدری دن کی زګاسی خو پته نه لګي د مجاهد او غیر مجاهد چې قبول کی عمل د بدعتي د بدعتي عمل هغه نه قبليږي انکار کوي الله د دې خبره نه چې قبول کی عمل د بدعتي د بدعتي عمل هغه الله نه قبلایي تر څو چې هغه خپل بدعات پرې خو دي نه چه اهل دسنتو تابعدار سړی ته چه هغه د بدعاتو رد کوي دعوت ورکوي سنتو ته دا هغه مخ ته قتل هغه عبادت دی او پای کې اجر او ثواب دی دارنګ ابن ابي دنیا په ذم الوداع کې او ابو یعلا دارنګ بهقي په شعب الايمان کې دارت انس رضی الله تعالی عنہ د ابن عدی نه او د ابو هريره نه روایت نقل کړی دی چې نبی عليه السلام وی کله چې د فاسق صفت کیږي الله په غوسه کیږي او الله پاغي باندې الله لا په غوسه ورزي دارنګ تبرانی او روایت ذکر کړی دی دا عبد الله ابن بشیر نه او د نبی علی السلام نه من وقرا صاحب بدعتین فقد عانا لا دم الاسلام چا چې د بدعتي عزت وکړه د اسلام پر لړلو باندې کوشش وکړه ځکه چې تا د هغه عزت وکړه هغه د نور انکلاک په خپل بدعاتو هغه بیا اسلام لړۍ دارنګ ابو نعیم دارت معاذ روایت نقل کړي چې هغه د نبی عليه السلام نه نقل کړي مم مشائلا صاحب بدعت لوغل وکرو سوک چې بدعتي څنګه لاړ چې هغه عزت کی فقط انا لا دم الاسلام ده کوشش وکړ په لړلو د اسلام باندې دارنګي فضیل ابن عیاض وایو من جلسا الى صاحب بدعت فحذروه سوچ بدعت سره کې ناست داغنو یری گئی او سره دوستی ونه کې دارنګ فضیل ابن عیاض وی من احب صاحب بدعت احبط الله عمله چا چې بدعتي سره مینا وکړه الله با د عمل برباد کی واخرج نور الاسلام من قلبه او د ده زړه وا د اسلام رڼا وباسي دارنګي فضل ابن عیاض ویو اذا رأيت مبتدعا في الطريق فخذ طريقا آخر کله چې تا بدعتي په یو لار کې ولید ته ته بل لار ونیو اسنه تور سره مصافحه کې لاس نه خولې هغه باندې بدعتي کله ولا تر ورکه کله سړیه د بدعتي احترام او عزت تکي زمون مارګرو چې کله د بدعات رد کو او د مبتدین حالت خود نو ارس سمو خو کله چې دوی ګزارې شروع کړې نو هغه بدعتیان راولګي د وې دې پسې موس نه کیږي نو دې خپل صفایانې کوي صفایانې مکو دا وای چې دې بدعتي دې او د پسې موس نه کیږي او د پسې موس مکروه تحریمی دې شیخ القرآن الله دې رحمتونه وړيږي ضیاء النور کې په اول کې یو باب ایښودی دی، فصل فی ذم البدع والتبری من المبتدعین، په هغه زمانه کې او په هغې کې دا ګڼ اقوال او احادیث هغه را جمع کړي دي چې د بدعتي عمل هغه نه قبليږي بدعتي سره به مینا نه کې بدعتي سره به لاس نه ملاوي بدعتی سره به محبت نه کې او شیخ القران ضیاء النور کې په دې باندې بهترین کلام کړی دی د بدعتی عمل برباد دی نو چې دا هغه عمل برباد دی نو تور په سوي سموس کې بیا خو چې دا هغه عمل نه قبليږي نو ستا عمل بس قبول شي وسيوبت اعمالهم وانتم الاعلون یی به تاسو چت دا الله دربار کې دویم والله معكم الله تاسو سره دی ان سمات دا الله میت بدر سره میت خاص بدر سره او دریم ولن یترکم اعمالکم برباد بن کی تاسو عملونه انما الحیات الدنیا لعب و لهو او که غواړي ستاسو نه بیا زور لګوي په تاسو نو بخل به وکړي نو دې وجې الله درنه ډو غواړي نه ويخرج اضغانکم او وباسي ستاسو کینو لره او چې زړه کې هم کینې بغضونه یا به ختم کی هان تما اولای خبردار تاسو دا کسان یو تدعونا چرا بلل شي را غوښته شي دې لپاره چې خرج کوي په لار د الله کې نو با تاسو نه سوبي چې بخل کوي او چا چې بخل وکړو بشکا سزا د بو دې بخل کوي د ځان نه يبخلو عن نفسه دې بخل کوي د خپل ځان نه سمات لبو چه ته د الله په دین مال نه لګې نو ځان ته دې بخل وکړو الله به تاله نه درکې لګو چه درکې نبی علیہ السلام ام سلمې ته ویلو لا توئی فیو الله علیک مال مخزانه کو الله به تانه خزانه کی در لګو چه درکې بیا بنوی ستا زغم تا کی کتا سستی کوئی الله بکلا کاله کراولی ستا زغم دې سوس با بیانی سورۃ دوی سیو اول ایسا کی ترغیب ال جهاد او دویم ایسا کی احوال د منافقین او تفریح